نیک اعمال ذکر کړل د زړه د کلکېدو لپاره بیاي د وادي پوره کولو ترغیب ورکو او دا غین رستوي سزاګانې دا غچا ذکر کړي چې هغه وعده ماتولې او بیا چې څوک د الله په تابعدارای کې خصوصا په جهاد کې سستی کوي نه داغي سزا او نمونه ذکر کړه اوس دریم نمبر ته پنځم باب اگر دې خبرې ذکر کړي چې یو ذکر د سزا د ظالم او سره دا چې څوک کې ناستو د خپل دفاع نه نو هغه سر خوري دفاع نه کې نه ما دفاع کا سر به خوري او چې څوک محاربه کې مقابله او زیاتې کې نو سزا ولا ور کوي دا سلوي ختم آیات پورې ذکر کړي طرف سره د نفي د شرک په تصرف نه چې اختیارات چې دین او صرف د الله دی د بلچانا د آدم علی السلام د زامن واقعي ذکر کړي حکمتونه به ګډیر دي یو سستی مکوا دا غي بزای اخلاص وکا اخلاص والا عمل الله قبلې او د خپل دفاع نه لاس مران غاړه خپل دفاع وکا خپل دفاع کول ضروری دي او چې چا زیاته وکړو هغه بیا پیمانه ای نورم ګڼ حکمتونه دي قربانی هغه مال ته وي چې سړی په الله الله ته ځان نږدې کوي د دوالو زکات راوړو او یو د خپل مال میدان کې کې خودو قابیل زمیدار او حابیل بغړې سراولې هغه خسته ګډ راوستو او زمیدار څخه جوټي منجوټي راوړل او غنمو ګونډي مونډي او هغه کې خودل نو د دې د زړه نه نو او هغه د بل هغه د زړه نه نو هغه قبول شو او د قابیل هغه قبول نشو نو حسد یو هغه او حسد شروع کو ضرور سره اس قربا قربانن پاو کې چپړې شکړه قرباني نو قبول کړی شو د یو د دوار نه ولم يتقبل من الاخر او قبول نشو د دی بل نه هغه تو ویل اقتلنک وجنم بدی زدی کې د وجل سو فوت زبر وجنم حسد یو کوی ته بیا دیره کې چې د ځای په ځای ناشته بازار کې او ځای په ځای به خبرې کوي چې دا غنو قبول شي زما قبول شي وا نو چې چرته دا سه وګورې نو په ما به چل کیږي چې جوړه هغه خبرې ته اشاره کوي حسد یو کو حسد ناکار سیز دی اسمان کې اولنې ګنا دا د حسد د وجې شوی او په زمګه کې هم اولنې ګنا د حسد د وجې شوی برا ابلیس شیطان چې ګمدنو هغه آدم علی السلام سره حسد کړو او خطا حابیل او قابیل له یو بل سره حسد کړو قابیل له حابیل سره حسد چې له نو داسو ګناوونو د ډیر بنده په حق کې چې کوم ګناونه کیږي نو دا هغه لویه مسله چې دا نو هغه حسد دی علاج ګران دی او عالمان دا ذکر کوي چې دا حسد علاج دا دی چې کوم سړی سره د حسد دی نو اگر چې تابانه ودا بدلږي لئن بسطا الی یدک کتوګ د ما تلاس دی د دې لپاره چې ما مړ کې نو نیمه زوګ دون کې د لاس خپل تا تا چې تا مړ کوم یعنی زبر سره شانتی ویم زبر تا مخ کې کېدل نه شمه دا وجه دا ده چې ان یا خاف الله رب العالمین یقینا یریګم د الله نه چې رب د مخلوقات دی دا غنه یریګم یعنی تا ول الله سنیره وګت کړي او ما برا سواله نو کې دې شي بی ګناه دې مړ کمان بی ګناه دې مړ نه کم چرتا ان یا خاف الله رب العالمین انی اريد ان تبو باسمی یقینا زما اراده ده چې تا اخته شي په ګناه د وجل زما کې و اسمک او په ګناه خپل چې زوړ دی قرباني دې نه قبول شوی هغه ځان له ګناه دی حسد را سره کوي دا دی بل ګناه دی او وجن می نو دای په کلا سرباری شو نو زما دا اراده دا مطلب زه ځان په ګناه کې ناشته کوم زما د دفاع مقصد دا دی چې ته په دې ګناه کې اخته شو خو زه دا کار نه کوم راولی گا اللہ رب العزت او کار غو یبحث فی الارد چی پنجی والی زمکا کی زمکی کی پنجی والی دا چې وخیدتا چې څنګه پټی دی جوسه ضرور خپل سو اتاقی ضرور جوسه څنګه پټی نو کارغه راولې کو یادا فرشتي وي او د کارغه په شکل کې راغلي وي فرشتي وي د کارغه په شکل کې راغلي وي او دته خودل چې دا څه تور عمل لیکل دی لکه دا کارغه نو دته دا خپل عمل شکل خودو او یا دا مقصدو یا دا سوا چې دا عام کارغانو ور دې کارغانو هم دا عادت ته چې کله بده کې یو تن مړ شي نو یو تن نیک په بار باندې لاړ شي داسي ټول راشي ناغی چې کمدنو کینی او مشر د مړی سر تسی ناستی ټول یو سات مراقبه چې بای ذکر او اذکار کوي و زبخنه سوال کوي نور وسی ته جد نشته غلی ناستی نا صفای کې دوه کسان را پاسی دوه کارغان را مخې ته شي هغه ځای وکني زاو کني دې مشر ته وګوري داسې نو هغه دوی صحیح اوچته کی دې کټ راوالی او کون لې راوړي وزرو باندې خو باندې وقار راواړي او دا چې وګوري وی دعاو کې ایماندارو غم خور دی مده پښتنو غم نه دي سلوي تر زو پوری بس ته خوري کی خبر اخلاص شي نو بس خبر ختم نو کارغانو کې قانون هم دادي چې دې دا چل کوي پیمانتیا چې دا هغه توبه ده نو چې دا توبه ایستي نو بیا د دې څه مطلب دی چې حدیث کې راځي چې تر قیامت پورې څوک نه حق قتل کوي نو پاغي کې د قابل سره ځکه د قابل دا بنیاد دی خیر د قتل نو چې کم نه حق قتلونه کیږي نو پاغي کې د قابل برخه ده د قابیل به کې برخه ده چې توبه یې سره نو بیا څنګه چللې نو دې ما یو دا دی چې دا د امت خصوصیت ته چې د دې صرف د زړه پیمانتیا څه ده توبه ده او د نورو چې کمونو تشه د زړه پیمانتیا توبه نه وا تر سوی چې په صحیح شرطونو باندې توبه استنوا دا د دې وبد خصوصیت دی دویم دا دی چې ندامت او پیمانتیا په دوه قسمه ده یو پیمانتیا په ګناه ده سړی وی چې دا مې سن را وکړ الله نه فرمانی مې وکړه نو دا یقیني چې توبه ده دا توبه ده چې یو سړی چې کمندنو هغه دا وی چې بس لنه پیمانه شي که په خلی وی کو نه وی چې دا مستن روا وکړ د الله نه فرمانی می وکړه او دې مخ پیمانتیا بده ده چې په ګناو د الله په نافرمانی سره شروع نه خراب دو خو د خلکو منځ کې شرمېږي ومړه دا مې څه څه شرمېدم تړیا د دې خلکو په شرمېدو سومانه چې اوس به د خلکو ته چې کمنو څوامه لکه یو سړی لوی لوی ګری هغه چې کمنو خدای وا تبقال شي سګری سکی اوخره انو بیا مخ پټ کړی نو د خلکو نه شرمېږي که د خدای نه شرمېدې نو خرو لهولې او یا بیا ولې نه پریدي خو هغه پیمانه نه په دې پیمانه چې را دامه تنارو او پروس بچا ته مخ څنګه کولاو ما نو دا خو توبه نه ده کنه توبه خدای چې هغه په الله په نافرمانه تړې شي ستومانه شي فاصبح من النادمین شدید خپیمانونا من اجل ذالک دې دې کې معانقه ده دا درې درې ټکی دي دا من اجل ذالک دا دا ټکی دی چې مخ کې اورست دواړو سره لګي هغه کلندرانو په بورډ باندې لیکلي د پلان کوډ په بورډ باندې ثوابي سے جانگیرا سے راول پنډي دا جانگیره منس کې دو ځلی ثوابي سے جانگیرا جانگیرا سے راول پنډي دا جانګیره دو ځلې مات کې ولیکل یو ځلې ثوابي سه جانګیرا سه پېښاوه دا من اجل ذالک دا شانته دي دیوم د مخ کې سره لګي هم را روان سره لګي من النادمین من اجل ذالک د دې نو په ټولو د وجه ډیر څه شو پیمانه شو چې دا هم په ټولو نه شمه سخت پیمانه شو شرم ولا راغی چې اوس براته خلک په چې زمړه دویم دا من لذالک دې را روان سره ولګاو من لذالک ختمنا علی بنی اسرائیل د دې واجنا چې خلک به یو بل سره حسد کوي او ناحق قتلونه به کیږي نو موږ د ناحق قتلونو د باندې لپاره قانون مقرر کو انه من قتل نفسا بغیر نفس كتبنا على بني اسرائيل مقرر کړی مې واپ بني اسرائيل باندې دا خبره چې من قتل نفسا چا چې وجه او نفس به جرمه بغیر نفس بيد وجل د بل نفس نه او فساد فی الارض یا دروانی کولو د فساد نه بزمګه کی نو گویا کې د وجه ټول خلق ټول لکه چمړ کړل دې څه مطلب یعنی یو چې بی ګناه وجنی نو د دې لپاره ټول بی ګناه وجل سری جایز دي نو د دې ځکه وایي چې فکان نو قتل الناس دویم وبال دومره دی چې لکه ټول بنیان وجلی وي دومره سزا ده او دریم د وجل شوی په نيزه ټول خلک مړ کزه کاغه د دنیا نه لاړ کنه هغه لاړ نو هغه چې مړ شون لګا هغه په نيزه ټول دنیا څه شوی مړ شوی فکانما قتل الناس جميعا ولقد وامنا هياها او چا چې ژوندې پاتې کو ژوندې کو ژوندې کول خو څوک نشي خو ژوندې څه کو یعنی دا سه اسباب مهیا کړل چې پاغي باندې هغه ژوندې شي پاتې شي داغه د علاج معالجي بندوبست وکړو یا هغه په دشمن شوی او دوله چې کمندنو بچاو له تدبیر وکړو او د دشمن نه سکو بچ کو او یا د عقیدی مړو مشرکونو د عقیدی سو مړو د داسې اسباب برابر کړل چې هغه سکو ژوندې کو فکانما احیا الناس جميعا لکه چې د ژوندې کړي ټول خلک ان دلو ثواب د دوبره خلکو سکی ملاویږي چې دا سره بشاره کوم چې کثیره لول زور ور کوم کنا کثرت ماده الکثره په دې صورت کې دا دا چې کثرت ماده الکثره دې کې د کثرت دا خبره ډیره زیاته ده ډیر او ډیر ډیر او ډیر دا خبره په کې لګه څه ده ډیره ده ثم ان كثير منهم بیا خیرن ډیر دینا پس دینا پس مګه کې خامخاري زیاتې کوونکی چې څوک زیاتې کوي نو دا قوانین الله مقرر کړی انما جزاء الذين يحاربون الله یقینا سزا دا کسانو چې جنگ کوي د الله سره او پیغمبر پیغمبر د الله سره د الله سره جنگ شرک خورول قانون د غیر الله خورول او د نبی علیہ السلام سره جنگ د سنت سره جګړه چې بدعت خوري ویا سونا فل ارض فساد او کوشش کوي په ملک د فساد چې بیاي خور شي قانون د غیر الله خور شي او خلک ویریږي شو کیو کی او دارنګ چې کمندونو لارو باندې ودریږي خلک ویری ايو قتلوا دا چې دی وجل شي خو څه شی لاس لراغلی نه دی نو او ينفو من الارض یا دې وشړل شي د ملک د زمکینا د مخ د زمکینا مطلب جیل کې د تکړه شي وال کړي واچول شي تر دې چې توبه وباسي دا چې دا نو د دې لپاره شرم دی په دې دنیا کې او دې لپاره په آخرت کې عذاب لوي دی مگر کسان چې توبه وی السلام اخلاص پرې د استادونو په دی باندې فساد مسال کو بل دا وا چې دا دغه چې وو دا بنی اسرائیل ناغوی نه نو ابنا الله په پلارانو مشرانو باندې فخر کو قران وی په دې فخر مکوا خپل عمل سوخایا خپل چې کمنو سوخایا نو ترغیب د اعمال مرضیه او تا او دا کوي چې وعده وسن پوره کیږي نو وعده پوره کولو کې سستی مکوا وعده پوره کا دفاع کوا د دفاع نه کینما وعده وسن پوره کړي نو دا څه به پوره کړي اے ایمان والو اتقوا الله ويرګي د الله نه ان وعده مماتوي په نیک عمل کول باندې نیک اعمال کوئ نو الله ته نږدې کیږئ نو ګناهونه مکوئ او الله ته څه شي نږدې شي نیکای کوئ الوسیله وجاهدوا فی سبیله او یوازې بدین کیږي چې ځان به ګناهونو نه بچ کی او ځان له چې کمنو نه کمالو کی بلکې وجاهدوا فی سبیله جهاد کې بلار د الله کې یعنی نور ته دا مسله ورسوي نور ته بیان کوي ولعلکم تفلحون کې دې شي چې تاسو کامیاب شئ دا د کامیابی لار ده نو د ال وسیله معنا تقریبا چې کم تفسیر را لې داغي معنی کړه د نزدېکت الله ته وسیله مصدرم نه تقرب ته ویل کیږي الله ته نزدېکت ته ویل کیږي د الله رب العزت نزدېکت مراد ده الوسیله نزدېکت دا خون دروازه بابا کتاب ده مخزن الاسلام مخزن الاسلام دا غي کتاب دی د شپاړسم په ایم ای پښتو کې چې کمندونو هغه نصاب کوم په خوا داخلو هغه مخزن الاسلام کې اخوند دروازه بابا چې کمندونو د وسیلې معنی کوي چې وسیله څه ده وای معنی د وسیله په تفسیر کې دراغلي باور کاندې اے خلکا ما په دې سترګو دلیدلې وی باور وکي ما په سترګو لیدلې دا چې وسیله دې ته دا دې ته ویل کیږي چې پرایس په بیا پرایس فضای کوي او له حرام بیا تکیږي او یریږي فرایس فضای کوي او له حرام بیا تکیږي او یریږي دا الله ته نزدېکت دی او وی دا معنی په تفسیر بیزاوی کې لیکلې دا په تفسیر بیزاوی کې لیکلې دا من فعل طاعات و ترک المعاصی نیکه کول او د بدو نزان بچ کول خو اخون درویزه بابا وای ولې ډېر گمراهان وای ولې ډېر گمراهان وای چې وسیله وي خدای ته سره کې پوهیږي ډېر گمراهان چې کمنو هغه وای چې وسیله خدای ته سزیز دی نو ای وسیله وي خدای ته پیر دې کې پوهیږي وی هغه وای وای چې پیر چې کمنو مراد دې دینه وابتغوا الیه وسیله وی گمراهان دې شرمنده وی چې معنی تغیر وینا او د تفسیر خبر نه دی غلط پلی دی خینا دا خون درویزه بابا وی وی گمراهان دې شرمنده وی د گمراهان دې شرمنده وی چې معنی تغیر وینا او د تفسیر خبر نه دی غلط ولې دی خینا چې دا غلط خی کنه د تفسیر نه دی خبر نو دا کم ځای راغلی دا چې الوسیله تا وسیله وی خدای ته ولټوا یعنی نیکان بنیان دا کم ځای دی د نیکانو بنیانو محبت وسیله ده چې الله زما د انبیانو سره نیکانو سره صحابه سره محبت ته په دې محبت در نسوال کوم چې مال ادا کار وکړم خو ذات څنګه وسیله ده د نیکانو بندیانو تابعداري چې دا او د نیکانو بندیانو محبت وسیله ده او چې کوم حدیث کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام حدیث د ذریر البصر کې چړون صحابي ته ویلو نړون صحابي هغه راغی نبی علیہ السلام ته وی چې زماله د خدای نه سوال وکا نبی علیہ السلام ورته وی ویدا سدا سي عمل وکا ناغه دوا کیوي اللهم اني اتوجه اليك بنبيك الله ما تا تستا پیغمبر وسیله کو او هغه ته مې وی چې مال سوالو کو مال سترګې خې کا نو دې کې به حق پلان او به حرمت پلان کم ځای را لاله وړون ته چاوي چې دو دو سو کیږي نو هغه ته چې صدق اوږي تا اوږي ته چاوي دو دو سو کیږي نو هغه ته سالور ډوډای بیا لکه دو دو خو سالور څخه دا ډوډای پکې د کم ځای نه را لاله نو دا زما خپل مقصد وکنه نو وسیله خو وسیله شو خدا بز زوات الفاضله پکې د کم ځای نه رااله دا پکې د خپل مقصد دی اوګه چې کم درو وي د ډوډو په ټپال غږیږي نو دا قران کریم کې صحیح احادیثو کې چې کومې دعاګانې راغلي دي نو په یو دعا کې به حرمت فلان به حق فلان به جاه فلان او دا چې کم درو نشته او د فقه ټول کتابونو لیکلي دي چې په دوا کې به حق افلان ویل مکروه دي ويكره ان يقول في دعائه بحق فلان دا په شریعت کې بد ګڼل کیږي چې سړی په دعا کې دا ټکی وایي دعا عبادت ته نو هغه ټکی او هغه طریقې سره یو کا چې کومه طریقه چې کمنو شریعت وایي لیدا چې شریعت ویل دا قوقا او د شریعت نه خلاف چې کمنو مکاوا او په تاویل او ماویل باندې او په تاول او ماول باندې مسالې نه ثابتېږي چې ضعیف روایت راوالي او ضعیف خبره راوالي او یا د ابو طالب شعرونه راوالي او پاغي باره چې کمنو مسله سکی ثابته کی په دې و کامیابیږي په مال او دولت د کامیابی نشته یقینا کسان چې انکار کړل دي د مخکې مسلو نه لو ان لهم ما فی الارض کشید دې د پاره چې پزما کې دي ټول او دا غي په شان دې سره دې نه لیفتذو به دا چې جرمانه کې ور کې دي لرا قربان کې دي لرا دا عذاب درجه قیامت نه ما تقبل منهم قبول برکړي شه دې نه او دې له عذاب دردون کې نه الله به ودړ دی یریدون اراده وکي چې راوځي د ورنا نو به دی وتن کې دینا او دل د عذاب همیشه وسارق وسارق تفقدو ایدیهما مخکې غټه محاربه ذکر کړي او اوس وړه ذکر کړي مخکې شو کې کولې او چغلا کړي د یو کس نیمنا بازار نیم کې اصل پټه باندې اغلا کړي راغه سزا ذکر کړي چې لاس ټکټ کا امکه وجاهدوا فی سبیله دا الله بلار کې جهاد کوي تقوا اختیار کوي تقوا او جهاد یو ګډ کې ناس ته نه ویل کیږي بلکې حدود الله نفاس ته ویل کیږي نو دا الله رب العزت حدود څخه نافذ کدار یا تل تقوا دا اغلا اگر سړی او خدا اوس کې لاس دې دواړو سزا د داغه چې کا سبا چې کړی دې دواړو عبرت د طرف د الله نه او الله دې ضرور حکمت والا نکاله من الله په سزا کې قانون دا دی چې یو جرمي او داغه سزا ورکړي نو هغه کې یو دا پکار ده چې دا مجرم د دې کار نه خپل شي بند شي د سزا په فائدو کې یو دا پکار ده چې مجرم چې کم دنو د سزا نه شي د مجرم دا غي جرم نه شي دوی مدا ده چې هغه سزا لنډ وي وګړه ډیر نه وي او درې مدا ده چې پاغي کې نور خلکو له عبرت شي او معاشره چې دا هغه د جرم نه پاک شي دا درې واړه فائدې په شرعي سزاګانو کې دي شرعي سزا چې جرم ثابت شو نو لکه غل سزا او اغلاب ثابت شو په شرعي طریقې سره نو چوک ته وو یستل شي لاس په دې کټ کړی شي لاس بچو کې ځوندي لاندې وی لیکلی چې یی چوری کرنے والے کی سزا هاذا جزاء من سرق په یو ساعت کې هفته کې دن نه دن خبره حل شو جرم ثابت شو سړی له سزا ورکړې شو کله د بیا یاد کې خیر نه دا بل لاس پچې کمنو بیا څه ته نه وګدی غلا ته نه وګدی یوازې د دنا په معاشره کې چې د چاوم یادی او د خیالي چې دا خو چې کمنو سړی نه لاس کټ کې بیا بدل ډوړې خوراک لاسوم خرابي او بیا وځي چل کیږي انو هغه به چې کمنو د چا مال لا او د چا عزت ته بلاسو نه شي د چا حرام ته او د چا کور ته بنا وړي دا چې کمنو د شرعي سزاګانو کمال نه چې کومي برتانوي سزاګانې دي تعذيرات هند پاکستان دي پاری کې فرض کا بغلا کې دو کال قید با مشقت ده چې دله د دوه کاله څو ورکړې شي قید ورکړې شي اول دا غي په ثبوت کې تاریخونه یا غربار یو کړي دا کنه دا کړي په کم دیوال راوړل دي په هغه راوړل دي په دې غړ راوړل دي پای کې ریمانډونه وهلي غربولي د دغه نه د جرم نه زیاته یا سزای وهلو ټکولو جرم پینشته او غربول شروع دي او بیا چې کم دنو پاغه باندې دوا کاله سزا شو نو جیل کې دی نو جیل کې چړه پوری خما زیدار پروت دی چاڼې ولا ورکړې دالې ولا ورکړل هغه خو سروب شي او بهر مور تړکیږي خزه تړکیږي ماشومان تړکیږي نو غیر مجرم ته سزا څه شوه ملاو شو مجرم ته سزا ملاو نو شو غیر مجرم ته شو او بل دار چې انتهایی وګدا دا او بل ډیر تکلف دی پکې تکلیف پکې ډیر دی جیل به جوړه هغه له به داروغه ګوري هغه له ټیرونو والا کسان څه کوي ګوري لوی لانجه وي دا لوی کتاب وي لنګر وي لنګریان وي دا دا چې کمنو وګدواله پکې ډیر دی پولټا نه غسړې بنشي چې هغه راوځي نو خچړای خړلې او خو خو په ورتي دي بیا چې تابنی لیدلی چې بجل کې څوک سم شي وي قسم شي وي دي هغه چې راوځي نه خو تیزي او الټا په معاشره کې د ګنا شر هم نه کمیږي که کما شوی ده چرته کما شوی هم نه ده نو یو فائدہ پکې نشته ده سیوا چې کمنو تکلف نه سس سس سس ده پکې نه چې کمنو معاشره د جرم نه پاک کړه نه هغه مجرم د جرم نه بن شو او نه چې کمدنو نور خلکو ته څه فائدہ وکړه دا دوه غټه فائدې په کار وکنه نو دا یو فائدې چې کمدنو پکې نشته ده او دیم کړه پورته کی او یره وی شرعي سزاګانو کې واشو ګوره د خلکو نه لاس کټي د خلکو نه کټ کی د غل نه لاس کټ کی بی بیا اسلامی قانون او نافذ کو ټول وو لنډي موچی ګرځي نو معلومه کی چې ټول غلا دی کنه قران خو څه نه کټ کی خو د غل نه لاس کټ کی بی بیا وګوره ټول لنډي موچی یو نو دې ټول غلا ګرځي په خپل بازار باندې گواکي گواہی نو دا چې الامین یمینه اذا خانت خانت خیلال عزتمندو چې کله چې کمندونو خیانت وکړو بی عزت شو او دا یو لاس ما کټ کو خو په زرګونو په لکونو لاسونو حفاظت شو او په زرګونو او لکونو عزتونو څو شو حفاظت شو او د معلومو څو شو حفاظت شو د قران کریم او د الله رب العزت قانون ته بلای او قانون رسې سړیا والله عزیز حکیم الله رزور او حکمت والا چا چې توبه او صلاح فضل زیاتین او درست کامل یقینا الله توبه قبل او مهرباني کی په زبان دی یقینا الله له بخون کې مهربان فکر دې نه کړي نو په شرک په تصرف قوانینو مقررولو اختیار د چا دی دا الله دې فکر دې نه کړي یقینا الله چې دی غلرا اختیارات د بار او ښکتا نو چې د بار اسمانونو اختیارات دا غدي او ښکتا دا غدي نو تعالی پارلیمنت اسمبلی او ملک معاشره دا چې د بل ځای کړي دا په برزخ کې دي کدا کم ځای کې دي چې دا چې دا نه په اسمان کې نه په زما کې ته چرته کوی کار د غل نه پاتلې کو دا اختیاراتم دا الله دی کنا ان الله له ملک السماوات والارض یعذب من یشاء یعذبو مقدم کو دا یری د واجنا چې قانون د الله نافذ کګی نه سزا بدل درکې سزا ور کوي هغه چاله را چې را دو کیو بخي هغه چاله را چې را دو کی الله له بار زبان قدرت والا یا ایو الرسول شپغم باب تسلی پیغمبر تا دای نه مني نو دومره دومره پلیتای پکې دي دا دومره پلیتو والي پریګ د کنه مني وی اصل په لالي پورې دا یو پیدو بنگلو کنه مني نه دي مني دای کې چې کندنه د انوري پلیتایم دي دي پیغمبر له تسلی ورکي او د نه منونکو او چې څوک د حل او د حرمت مسله کې او د قانون مسله کې مقابله لرازي د هغه پلیتای ذکر کړي ایرا لګلی شیا خپلنی کی تار را کسان یسارون فی الکوف چې تادی کې فکار د کفر کې په اجرا د جاری کول د قانون د کفر کې هغه له دومره چمتو دي چې سم نه غوړ روان دي دا غي په سر ټوپک را لې الله د قانون په سر ټوپک نه را لې من الذين دا کسانو چې وې دي ایمان هم راوړل دي په خپل خلو باندې صرف دغه ایمان راوړل دي بیا فوایم په خپل خلو باندې د خله طرح د ایمان دي ایمان راوړل نو دي او دغه کسانو چې ودیان دي سمعون للكذب سماعون علی الكذب هغه چې کمونو خو کې خودن کې دروغ وتا سماعون علی الكذب یو مطلب سماعون علی الكذب دا غوږ کې خودن کې د پاره د دروغجن کولو چې ستا خبره تاسو وي دروغ د دروغجن کولو د پاره دی دوی مطلب سماعون للکذب وقت کې خودن کې دروغ وتا دروغ روایات منګړتی کسی حکایات مزخرفه ګډوډ خطا کذب البحر کتاب البطن کتاب النساء هغه خووی خدا الله کتاب صحیح روایت هغه ناوړي منګړت واقعات او کسی حکایات مزخرفه هغه به اوري تاویلی او ماویلی پلانکو کې راغلي دي پلانکو کې راغلي دي هغه ته به خوب وږي خي شرکیات او ثابتولو لپاره دروغ منګړت واقعات خص کوي اوري داګه بابا ډیر ځان کړهولې دي ان شاء الله سورته انعام کې پته ولګي سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين وقي خودن کی دروغ تا سماعون لقوم اخرين وقي خودن کی هغه قوم بل د پاره یعنی جاسوس په نیت راغله دي څه په نیت جاسوس په نیت راغله دي چوری کده نن څه وي اوارو کده څه وي سی آی ډی په نیت راغله دي نو وکی خودل کی دی پار د قوم بل لم یاتو چنی دی راغلی تا تا بل پلیتی بدلی دی خبر دا الله من بعد موازیه پس صحیح مقصد دا غینا داینا صحیح مقصد نه بل بدلی او وی دی انو تی تم هاذا فخذوه قدر کړی چې تاسو ته داسې مسله نو عمل پیو کړئ او کدا سره در نکړې شي نزان ته وساتئ د يهودو میشن دا دی يهودو دا دغه دی چې دا څه د توي چې لکه مونږ څنګه وایو نو معنی خو کله که زمونږ د خبرې نظر ته خلاف ونه ګورې بیا دا يهودي ذهن دی صحیح ذهن دا چې دا څه ویلې وي چې د قران او سنت برابر خبره درته کوي وی معنا او که د قران او سنت نه خلاف خبرې چوي حق یو معنا او باطل یې معنا يهودو کې یو مسله راغلی و راځي وی وی دا نوې مولا چې راغله د دنه او پکې تاسو کو چې دې پکې سوي ورشي د دنه پکې تاسو کوي نو نبی عليه السلام رااله نبی عليه السلام او توي وې د دې د دې خبره استاد په کتاب کې نه د دې مسلې جواب چې دی دا خو تاسو په تورات کې هم نه ناغي باندې ولې عمل نه کوي د خپل ملګرو ته شراتل نو آداب یو ته ویلو چې زئی خو زئی درخلا او بیان لا او تپوس د مسلې لزئی خو مونږ ویلې دي چې دې خو اغلا کړي دا زنای کړي دا بس خیر دی خو مخ ولا تور کوي او بس فخر سوره کوي او بس اسه چکر ولا بازار کې سکی ورکی بس دا ولا ډیر ده خو کده ته د دې مسلې جواب داسې درکینو خو صحیح ده خو کدا ته نه درکې چې وینه منی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه واغه خزه واده شو نو رجم به نبی علیہ السلام ته دا خو په تورات کې هم داسې ده هغه وته وی نشته په تورات کې نبی علیہ السلام ته وروړي تورات راوړي چې تورات راوړو نبی علیہ السلام ته وی راوړو پلان کې باب چې کوم دی تاسو راوړو اړو راړو اړو راړو اوس ټول خبرې نور شته د رجم غایات پکې نشته مولا سه وی وګور ها ها وګور چې ها دې دا سره وړ ها وګور چې نبی اسلام ته ته غوته لګي اوچته کړ دا غوته لګي ته اوچته کړ ارفع يدي لا سجد کړ چلا سجد کړ فاذا هي ايه الرجم تلوح آیت درجم زلیدو گوته پیخی وانو دی په غرضی دی گوتک دی کنه گوته و بنک دی کارا کا پاکا صاحب خبر او کا نو چې تلل نو ورته چې دا څه د تکین نو معنی کدا څه د وای نو معنی کې نه می معنی دا غلطه خبره ده کنه د حق تابعداري وکړوا صدر کولې چې تاسو دا سي نو عمل په وکي کدا څه نشي در کولې نو ځان ته وساتي څوک چې ارادو کې الله په ګان کې چولو دو فتنه کې چولو دو گمراه کولو دو فلن تملک له بالکل وسن لرتذلرا د الله د عذاب نه معمولین دا دیا کسان چې اراده نه کړې الله چې پاک کړو نه دی دی لره په دنیا کې شرم دی ولهم فی الاخرت عذاب نظیم او دی لره په آخرت کې عذاب لوی سماون الکذب دی وکي خودن کی دروغ دا اکالون لسو خورن کی د حرام دی حرام نظر او نیاز د غیر الله او رشوتونه په قانون جاری کولو کې دا الله قانون نه جاری کینو سپی اخلي رشوت اکالون للسوت فاین جاو کان کدی راشی تا فاتا فاقم بینهم فیصلو کدی ترمیان دا اوارزانهم یا تن ډډاو کا کته ډډا کړه دینا بالکل zarar نشدر کوله تعالی را معمولی وان حکم تفاقم بینهم کته فیصله کین فیصلو کدی ترمیان دا په انصاف انصاف قران او سنت ته یقینا الله چې مینا کې انصاف کوم کو سره وکيف يحكمونك او دې څنګه يحكمونك فیصله کوي پتا باندې وایندو تورات او دې سره تورات بیا حکم الله چې پای کې د قانون د الله ثم يتولون من بعد ذلك بیا دې وړي پزرینا فما اولئک بالمؤمنین او نه داخله ایماندار ایمان به کې ترې نشته نو دا الله رب العزت ته نږدې کېدو د پاره اتباع د کتاب الله لازمی ده الله ته نږدې کیږي نو د دې د قانون نه بناوړي وګوره يهود دا غي د قانون نه شو واړل نو الله وی وما اولائک بال مؤمنین د ایماندار ندي په خپل وخت کې تورات نظام پاتې شوی انجیل نظام پاتې شوی داغه نافرمانی ناروا وا انو د قران کریم نافرمانی چې دا په دې دور کې مدام صدا ناروا ده نو د دې قانون به کمنو خپلای ان انزلنا التوراۃ فیها هدى ونور یقینا نازل کړل موږ تورات چې خدای کې هدایت او رڼا وا هدایت د عقیده او نور د معاشره او د عمل یا کوم به نبینا فیصله وکړه په دې باندې فیصله کې په دې باندې پیغمبران مضارع راوړلا دا اشاره ده چې کمندونو استحضار تا هغه تیر حالت اوس حاضرې گویا کې چې لکه اوس سکی هغه تیر ماضی ځان ته اوس حاضر کړی دا دا نه چې ګني اوس په هم کوي یا کوم بیا نبیون فیصله وکوله په دې باندې پیغمبرانو هغه کسانو اسلمو چې غی غاړه کې خو دی الله ته ټول پیغمبران غاړه الله تک دی فیصله وچاله کولې هغه کسان لرا چې يهوديانو ور ربانيون او حق ورسو خلقو ول احبار او مليانو دوی به فیصله کولې د دیو جنا چې د یې ذمہوار ګرځول شي ومن کتاب الله الا الله دی کتاب او دی په هغه باندې پویا فلا تخشوا الناس ان مېریږي د خلقنا په بیان د هلو د حرمت کې د قانون په مسله کې او یریږي زمانہ واخلې په اتن ما باندې او زما مولي بس یره جی پر دوايي چوتو الک بیان کو بیان کو مړ شیخ پر داخله پټه بهتري دا رواه البخاری ولا تشترو بیاتی سمن قلیلا او مغره کوئی پاتون زما باندې او زما مولي فمن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله نکړه په هغه باندې چې نازل کړی دی الله فاولای قوم الکافرون دا خلک چې نو دوی بالکل کافران نافرمان کافر دي کنه نه مني وکتبنا علیم فیها او مقرر کړه مې په دې باندې په دې کې ان نفس به نفس چې یقینا نفس دې په بار د نفس کې په بار د نفس کې تورات کې هډېره مسلې وي خو حدود ذکر کړلو ذکر صرف څه کړو حدود کړو تورات کې خلغت تورات او بلا قانون پکې ارڅ پکې وو اصل وجه دا ده چې خلک منځ روزي زکات ته دین وی وی دا په قران کې دی خو حدود ته دین نه وای قران او سنت اوس د داوام چې کېره یو لیډر یا یو اتیا سو لیډران هغه را پاسي او هغه وای چې منځونه پنځه نه دي درې دي منځونه پنځه نه دي سوري درې دي آیا بس ته دا منځونه ډېر وخوشو دا ته نه کټکو او دې په ځای باندې ورزش مقررو نو پیمان وای د زمیدار نه زمیدار هغه بدانو چې دا ټول لیډران اگر کافیا سعودي خو کافر دي وای وګونه وای وای وګوره دې د خدای په کارونو کې ګوتې وي ټول بداوي چې د خدای په کارونو کې څه وي الله پنځه مقرر کړی لکه ته څنګه بل له هو په قران کې دي دا او پیغمبر علی السلام مقرر کړی دي نو دا حدود چا مقرر کړی دي دا نه دي مقرر کړی چې زنایل سل دوری ور کوي ناغه بدل کو داغه په ځای باندې پنځه کاله قید با مشقت د قاتل سزا مقرر کړی دا د الله رب العزت هغه مقرر کړی دا نو دا غي په ځای باندې 25 ساله یا عمر قید داسې کو مقرر کو نو الله قانون بدل نه کو اوس دغه کو څوک دین نه ویره چې بس دا او خیر لکه د حکومت خپل مسلې دي کنه دین ځان لشه حکومت دا نو قران کریم دلته کې دا د فیصلو د مخ کې مسله د رجم وکړه واقع ده چاو د رجم وا په سورۃ النساء کې د دیوال مسله وا د زمکه مسله وا د دیوال سوا مسله وا چې یریدون یتهاکم الى طاغوت دلته چې کمنو د رجم مسله وا تورات په گواه کو ته کتم نه علی من النفس بالنفس حدود مقررول سزاګانې مقررول دا چا کار دی دا الله رب العزت کار دی او دا غیر بدلول چې کمونو دا ناروا دي دا غیر نه منل چې کمونو دا کفر دی دا کفر دی نو دا زکه چې کمونو حدود باب سکو راوړو د تورات کې د حدود مسلې ذکر کړي چې روزه او زکات او دا قمانی خو لکه دام چې کمندونو د چا کی د چا مسلې دي دا الله رب العزت مسلې دي دا د قران نوم پری خو دي سب کول کتاب د لم یزل یمز او خطارا کی نشته مکمل یمز وکتبنا علیهم فیها ان الناس بالناس مقرر کړی مو په دې باندې په دې کې چې یقینا یو ان الناس بالناس چې ناس بدل ناس کړي سترګا په بدل سترګا کې دا او پوزه په بدل پوزه کې دا وګونه په بدل وګونه کې دي غاښ په بدل غاښ کې دي او پر هرونه د بدلی دي ول جروح قصاص زخمونه د بدلو دي فمن تصدق بیر چا چوبه خدای لرا یعنی بدل معاف کو چې زما علاج کټ کړه د خوزت نه لاسو نه کټ کوم فهو کفاره له نو دار چې کمنو معاف کول ګناونو د لپاره د ګناونو به الله معاف کی او چا چې فیصله ونکړه په قانون باندې چې نازل کړی دی الله اولائک او مظالمون دا خلق دای ظالمان وقفینا علی آثارهم او رسو مراولی گل پر لپسی رسو ردینا عیسی زوید مریم مصدقا لما بین یدی رشتہ کون کداوی چوڑان دی دو تورات نا او ورکړل نو دلر انجیل چې بده کې هدایت ورنا وا او رشتہ کون کداوی چوڑان دی دینو من تورات دی تورات نا هدایت او نصیحت د پاره د متقینانو او فیصله دی کې انجیل والا باغبان چې نازل کړی دی الله په دې کې وما لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون چا چې فیصله ونکړه په قانون باندې چې نازل کړی دی الله نو دالي فاسقان او نافرمانان مزایتونه بس دا شانتی وای دا وی اصل کې د چا د پاره يهوديان چې يهوديان په تورات او په انجیل په سلام نکي نو چې تورات باندې فیصله ونکړو نو هغه کافر او ظالم او چې په انجیل فیصله ونکړو نو فاسق افاسقو حذیفه رضی الله تعالی عنہ په مخ کې چا دا وی ودایتونه چې دي کنه دا د یهودیان مبارک دي بنی اسرائیل مبارک دي حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته وی نعم الاخوه لكم بنو اسرائیل خو خپلونو مونږ دي ښا ان کان لكم الحلوف لهم المر خو خوګینو هغه تاسو چې تریخینو هغه چا شو یهودي چې کوم آیات تخي نه په بنی اسرائیل ورته پا او چې کوم داسې د پایدې غونډه کې نه په ځان په خیر حواله ها ها دا چې ګمندر وای دا وی دا غي بارکه څه شوی دي راغلی دي ته دې آیاتونو ته وګوره ترجمه ته وګوره فمن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله من کم یو کس فیصله نکړه په حق په هغه سبان دي چې نازل کړی دی الله نو دا کافر دا قران مجید چا نازل کړی دی دا به دې دلته کور جوړ کړی نو او بیا وی کم یو کال چې فیصله ونکړه په هغه باندې چې نازل کړی دی الله نو هغه ظالمان او چا چې فیصله ونکړه په هغه باندې چې نازل کړی دی الله نو هغه چې کمندونو فاسقان او نافرمان نو دا چا نازل دا دا قران مجید چا نازل کړی دی الله رب العزت نازل کړی دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ قول مونږ ویلو چې هغه فرمایل ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تونون یا امه محمد بنی اسرائیل بنی اسرائیل تللی دي اوس تاسو سي مراد یې اوس دې نه ته مرادي نو دا ما او تا ته ټول ته وي چا چې دا الله په قانون فیصله و نکړه نو دا کافر دی ظالم دی فاسق دی دا درې واړه فتوی په دې کې صدقه نشته دی کافر د دې وجنه چې دا الله د قانون نه انکار وکوي په دې نه کومه او بس دې باندې دي قانون کومه انکار کو ظالم د دې وجنا چې فیصله حق د الله دی کتابو او د په بل څه باندې سوکړه فیصله وکړه نو حق بی ځای ورکړه نو دا ظلم نه فاسق ویل کیږي وتلو ته د تابعداري د الله نه نو د چې د غیر الله په قانون باندې فیصله وکړه نو د الله د تابعداري نه شو او ته دا درې واړه فتوی دي او یو سړی دی هغه د سره نه مني نو خو خود کافر دی خو بل یو سړی دی هغه مني چې دا زمون قانون دی خو فیصله به نه کوي نو کافر نه دی خو د کافر په لار روان دی نو ځکه وته کافر ویل دی د کوبر په لار باندې روان دی کفر یو وړوکی نه ناقدرای او بل غټي چې سړی به چې کمنو د سنو ووزي د ایمان نه ووزي نو چې کوم نه مني اسلام قانون نه مني د قران قانون نه مني نو هغه کافر شو او منکر شو دا غو د هندو فرق نشته و ان صلی الله وسلم اگر کروجی نیوی او منځونه کوي خو چې دا الله قانون ته قانون نه وای نو کافر دی بل سړی دی هغه منی چې دا د الله قانون دی دا حدود دي دا څه بالکل صحیح ده خو به زما مجبوری ده او زوز دا چل کوم دا چل کوم نو دې دومره ده چې کافر نه دی خو لوی لوی ګناګار دی دور ده چې خدای مکه خو قریب ده چې شي کافر شي قریب ده چې شي کافر شي د دې وجنه د الفاظ راوړل ظلم یو شرکی او بل وړو کې د شرک نه نو ظالم دی فسق یو دای چې سړی کافر شي او بل دای چې لا کافر شوی نه نو د ټولو کې چې څوک د الله رب العزت په قانون فیصله نه کوي نو د دې پتون وزینا خو یا په اخر سر کې او یا په اول سر کې بس د دې فتونه خالی کېدلې نشي فاولائک هم الفاسقون او د قران کریم او چې دو تورات او د انجیل منکر چې کم دی پاغي فیصله و نکړه نو هغه داسې شو ظالم کافر فاسق شو نو د قران کریم شان خو د دې ټولو نه څه دی اوچت دی هغه په طریقې اولا سره کافر ظالم اوسه دی فاسق وانزلنا الیک الكتاب الحق او نازل کړم ته دا قران په اړه او بل حق په حق مسله رښتیا کوم کې دا وی چولان دې دې کتاب نه و مهیمنن او ساتون کې دا غي مهیمنن قاضی علیه هغه تیرو کتابونو باندې قاضی دی او فیصله به کوي مهیمنن علیه یعنی تا تعریف را از غیر تعریف جدا می سازن تعریف او غیر تعریف دا جدا کوي فاحكم بينهم فیصله وکړه د دې ترمنځ په قانون باندې چې نازل کړی دی الله اوس خو به شک نه وای کنه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع واهم مروانی کا د دې په خیالاتو پسې القوانین المستورده هغه قوانین چې دوی جوړ کړی دي القوانین الوضعیه هغه ځان نه چې کوم قوانین جوړ کړی دي پارلیمنت کې او سېنات کې پاس کړی دي پاره به سم روانه کا پلا تتبع واهم روانه کا په خیالات او طبيعتونو دی باندې دړه کوم کې داغنا چراغلی تا ته دا حق نه الله ویلي لکل جعلنا منکم شراطا ومنهاجا تپار داریو ګرځول زمونږه واضح لار دا عقیدی ومنهاجا او عمل داریو لار مکمل لا لکلن جعلنا منکم شراطا قران ومنهاج او سنت ولو شاء الله لجعلكم امه واحده فخوف الله بزور باندې ایمان نو خامخا جوړ کړی وي تاسو یو ډله یو حضور باندې ټول به ایماندار کړی وي ولکن یبلوکم خو الله رب عزت امتحان کې بتاسو پاس کې چې درکړي تاسو ته ان دا دنیا چې کمندونو دو امتحان ځای دی فاستبقوا الخيرات نو تاسو تلوارو کې نه کوتا د فائدې سيزونو ته چې هغه بیان د هلو د حرمت ته او مسله د قران د قانون منلی الخيرات ځکه جمع راوړه ټول قران قانون کا هغه الله دې واپس تاسو د ټولو نو خبر مو کی تاسو را پاره تاسو به کې اختلاف کو وانه کوم بینهم بما انزل الله او دا چې فیصله وکړه په دې د دنیا انده په هغه قانون باندې چې نازل کړی الله امر وانه کا په طبيعتونو د دی باندې ولا تتبعوا هم واحذرهم او یریږي دینا ان یفتنو کلا چې دی بواړی تعالی را هم باز ما انزل الله او یو نیما غنا چې نازل کړی الله تعالی ته حدود نو ورسکی واړی او د معاشرین وری واړی او یو نور مونږ زودت کوا کنه د مونږ زودت نه امریکا هم نه باندې هیڅوک دم نه باندې مونږ زودت امریکا کې نه کیږي د قانون نه دی باندې هم باز ما انزل الله الیک د کل نه لړاړي د باز ما انزل الله نه سکی نو آیا فیصله د جاهلیت دی لټای ابا حکم الجاهلی جاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت د زمانه له دی لټای ومن اصل من الله حکما او سوک ته زیاد فیصله او فیصله کی د پار دا د الله نه په فیصله کی د پار دا قوم چې یقین کوي یعنی خیصه قانون او خیصه فیصله د چا ده نو قران راغې او د قران کریم نه رستو دوی په خپل طبیعت یو څه کوي فیصله کوي او په خپل طبیعت باندې یو قانون لټي نو د قران کریم دراتو نه رستو د خپل طبیعت تابعداري کول دا جاهلیت ته اف حکم الجاهلیت جاهلیت دا نو چې ګنی بس هغه تیر شو د نبی علیہ السلام نه مخکې زمانه د جاهلیت وا او هغه لاړه تیر شو او اوس چې کمنو جهالت نشته دی جهالت هغه په خوانې چون هغه تار چا جهالت وی هغه دومره خطرناک نو اوس چې کمنو د ایجوکیشن په شکل کې جهالت دی د تعلیمي یافته کېدو په شکل کې جهالت دی ځان ته تعلیم یافته وي او یې جاهل د قران او سنت نه اوړي بلا چې کمندونو تعلیمونه کړي او بلا سبقونه ویلي او د الله رب العزت د قانون خلاف کوي او د الله رب العزت د قانون او داغي مقابله کې بل قانون راوباسي نو دا جاهلیت ته نو یو دی الجاهلیت القدیمه او بل الجاهلیت الحدیثه هغه په خواني جهالت دومره ناکاره نه لکه دا اوسنۍ جهالت چې سره ناکاره دا الله قانون پر خودل او بل قانون په سپلل دي ته جاهلیت ویل کیږي تقریبا د شپږمې صدای پوری څو پوری شپږمې صدای پوری هجری بلکې د ومه پوری د قران کریم قانون د مسلمانانو قانونو دې کې بدعمل بادشاہان تیر شوی دي ظالمان به کې تیر شوی دي هغه په قانون عمل نه کړي خو لکه د قانون مقابله کې قانون نه جوړ کړي د الله د قانون مقابله کې بل قانون نه دی جوړ کړی هغه ته وکړ کوی دا باچا ظالم نه وی دې د الله رب العزت په قانون باندې عمل نه کوي فیصله نه کوي خپل پر دې کوي نو په نافذ کولو کې وې سستی کولا خود قران کریم د قانون مقابله کې قانون نه جوړ د شپږمې صدای په اخره کې او د ومه صدای په ابتدایاتو کې اول ورځو کې د خلافت سقوط شو د تاتاریانو یلغار هغه چې کمندن وشو په مسلمانانو باندې اول مسلمانان د خلیفہ نه جدا کړل ټول مسلمانان د خلیفہ بغداد د لاندې او درې غټ سلطنتونه یو د بغدادو دویم د خراسانو او دریم د هندستانو ټول عربستان خراسان هندستان دا یو خلیفہ د لاندې دا قوت مقابل وکړو نو دای تاسو نسکول وغختل او په دې ډیر وخت کوششونه شروع بازنطینین جنگونه وشو او لوی تاریخ تلاغي الله رب العزت چې کوم دنو عماد الدین هغه چې کوم دنو پیدا کو هغه کوشش شروع کو او تکمیل صلاح الدین ایوبی رحمه الله کو عماد الدین د نور الدین زنګی بلارو نور الدین محمود دا د صلاح الدین استاد او د اماد الدین شاګردو اماد الدین فکر صرف داو کو چې فلان کله کې وړه بادشاہي دا فلان کله کې وړه بادشاہي دا داس دي داو که کافر راضي او یو یو وای ان موږ به ټول ختم کی او کوشش کوو دای زمنګ نه چې کمندونو بیت المقدس يهودو قبضه کړل دي موږ به هغه بیت المقدس مخلو او ټول مسلمانان به یو بادشاہ اعلان وکړو دا غلطه خبره ده هر ځای د گورنر یي خلک بادشاہ وسی یو یو بادشاہ وي هغه کوشش شروع کو شروع کو ډیر کلونه به کې ولګېدل سالوي 50 کاله صلاح الدین ایوبی رحمه الله بیت المقدس فتح کو او ټول یو خلافت چې کمنو هغه جوړ کو د مصر هغه بیا مرکز کو او بیا چې کمنو دا غې نه رستو هغه دا ویل چې دا به بغداد ته نقل کو ځکه نور الدین زنګي کوشش شروع کړه او د نور الدین زنګي ځای هغه بغداد وو خیر هغه بغداد ته نقل کو او پاغي کې ټول مسلمانان یو بیا دا غي حکومت ترسو د عباسین حکومت راغی معتصم بالله اخیری خلیفہ منګوریانو کې منګولی یو قبیله وا په خراسان کې دا غي بادشاہ او چنګیز ا مجوسیانو او ډیر مکارو سړی خورو چنګیز خان چې کمندنو هغه شروع واچولا د مسلمانانو خلاف او گورنرانی وزیران او مشیران او چنګیز چې کمونو یو قانون جوړ کو وی مونږ د انصاف یو قانون جوړو څه خبرې چې کمونو دو تورات نه راوغستلی سی چې د انجیل نه راوغستلی سی د قران راوغستلی او سی د خپل خلق کړي او دا غینه یو مشترک قانون جوړ کو او یوس په بده باندې فیصله کیږي چنګیز علیه ما علیه هغه چې کمندونو اولنې اقدام داو کو چې د قران نه خلاف بل قانون سکو جوړ کو د عمر رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام د خلافت دی وخت نرستو په ټوله دنیا به قانون اسلامي وو که کافرو ناغه چې کمروم د اسلام د قانون د لاندې وو د اسلام د قانون د لاندې وو چنګیز دا وکړل چې اسلام خلاف قانون جوړ کو او ای قانون له نوم کې خود یساق او یا یاساق یاسق او یا یساق نومي ولا کې خودو او وی په دې باندې په فیصله کیږي هغه ولې ګور ټول ځایونو ته په دې وې فیصله کیږي چنګیز ګردار شو بیا د خلافت د سقوط خلافت تمخ کې دا غزي او طلای خان بیا غو دا سیول غشانته خو هغه چې کم دنو د اسلام خلاف او د قران خلاف بل قانون جوړ کو دا ولنې اقدامو چاغو کو او بیا به مسلمانانو باندې هغه قانون نافذ کو مسلمانانو بیا هم هغه سره جهاد کو د مصر مسلمانانو د شام مسلمانانو امام ابن تیمیه رحمه الله مجموع فتاوی کې لیکي چې څوک د چانګیز په سب کې وي نو هغه کافر دی او د قران خلاف جنگيږي ځنې مسلمانانو مغه غوستیو وی کزه د چانګیز په سب کې ولاړیم ازما په سر قران ولې نیوي خود څه به کافر موډز برا باندې کوي لکه د چانګیزیان چې څنګه کافران دي اولې به مې دغه چې کمندونو اولنې اقدامو بیا دغه وو بیا مسلمانانو کې جذبه را میدان شو هغه بیا خلافت جوړ کو د خلافت عثماني په نوم باندې د خلافت عثماني په نوم باندې قانون چې کمندونو جوړ خلافت جوړ شو تقریبا اکثر مسلمانان داغه د لاندې د ترکو په ترکو کې د هغه هډ کوارټرو او پاغي کې چې کمندنو په خلیفو د مسلمانانو سلطان عبدالحمید خان سلطان عبدالرحمن او دا نورو دا خلافت تقریبا تر سن 22 ته پورې و دلته هندستان کې علما کرام تاریخ شروع کو د علما دیوبند د دیوبند اصل بنیاد د دې لپاره خودل شوی چې قانون د غیر ختم شي او مونږ چې کمنو اسلامی نظام په سالمه دنیا خلافت نافذ کو د دیو دالوم دیوبند بنیاد د دې لپاره شیخ الهند رحمه الله دا تحریک مشرو او هغه تحریک چلاو هغه ته مقابله کې خلک پیدا کړل کله غیر مقلدین کله بریلیان احمد رضا خان چې دې خپل کار نه ووزي خو اعتراضونه به وکړل چې په هندستان کې جهاد نه کیږي د انګريز خلاف غي جهاد کو چې انګريز به موږ وباسو نو ځنې خلک را پیدا کړل چې هغه له نوم بیا له حدیث په هغه وخت کې خو او هغه اعتراض وکړو چې خلافت نشته څنګه جهاد کیږي او هغه یو رساله مو لیکله الاقتصاد په حکم الجهاد چې دا نه کیږي ځکه خلافت نشته لري شیخ الهند رحمه الله د تحقیقات په ځای د جواب ورکولو په ځای او خيارتیا وکړه فورا لاړ او دغه تلال ترکی ته اول ته خلیفہ ته وی چې زه د هندستان د مسلمانانو نمائنده راغلی ما او زه تا په لاس باندې بیعت کوم او زه سالم هندستان د مسلمانانو د طرف نه تاغه بیا تراغلم مونږ استاد حکم د لاندې یو مونږ ته د انګريز خلاف د جهاد اجازه ته هغه ته اجازه ته هغه اعتراض ختم کو او د خلافت په بنیاد جنگ شروع کانګرس چې پوه شو چې اوس ټول مسلمانان راته یو کیږي او موږ به موضوع هندوان به هم تسنس کی او دا به هندستان پاکستان افغانستان خراسان دا ټول به چې کمندونو یو مملکت اسلامی جوړ شي د دې بل چاپلار مقابله وکي بیا نو راځي چې هغه خلافت سو ګرځو نو برتانیا اټلی او داسې چې کمندونو مسلمانان ځان سره په اتحاد کې واغستل او نیټو یې جوړ کړه د خلافت خلاف او هغه خلافت ساقط کو او هغه وګرځو په سن 22 کې بلکې 1927 کې خلافت چې کمندونو خلافت عثمانیه ختم شو او الته چې کمندونو د سړې پیدا کو مصطفی کمال اتاتورک او هغه چې کمندونو دا وی چې د نن نفس لا سیاست فی الاسلام ولا اسلام فی السیاسه مونږ په خپل جوړ باندې حکومت جوړو په جمهوری طرز باندې نو جمهوریت یې هلته چې کمندونو نافذ کو د اسلام خلاف او په دې نظام به چې کمندونو مونږه فیصله کوو مونږه نور نظامونه او نور سيزونه نه منو او جنکو په اسکندریه کې بورکې وغورځولې وی اوس چې کمندونو زمونږه ازادي شو ازادي شو دارنګ نور ځایونو کې لوی انقلاب چې کمندونو هغه راغی انتنه جمهوریت شروع کو د اسلام خلاف جمهوریت راوچت شو او اکثریت چې کمندونو حاکم شو چې بس ډیرو څه فیصله وکړه نو هغه به فیصله او ډیرو چې کم قانون مقرر کړو نو هغه به سوي قانوني او هغه راوستو نو په پاکستان کې سور کفر نشه نافذ کوله نو د جمهوریت په نوم باندې په کفر نافذ کو نو پاکستان جدا شو خو اسلامستان نشو اسلام په نوم باندې جدا شو خو اسلام په کرا نه غي په هندستان کې سیک شته په هندستان کې ډوګرشته په هندستان کې هندوشته هر قوم په هندستان کې شته او دا غي مقابله کې پاکستان صرف مسلمان لور کو اشاره و دې خبره ته چې هندو سیک او ډوګرا عیسائی انګريز دا ټول چې کمندونو یو طرف ته کا او بل طرف ته اسلام کا اسلام یو حریف ته او دانو ټول کافر دي هغه جدا کو او دای جدا کړ دلته د کفر په ځای باندې جمهوریت نافذ کو اپ د د کفر یو مهذب شکلو پاغي باندې راوړو د قانون هغه به چې کمندونو جمهوریت راغی د ډیرو فیصله چې موږ به ډیرو منو او ډیر چې سوي نو هغه به وکړو او سینټ په چې کمندونو خود مختار قانون سازي دا شخص تر سنتریت تراین چې سینټ په دې کنورو خود مختار آئین وي خود مختار آئین ساز وي او قانون ساز وي نو لکه څنګه چې چنګیز د خلافت نرستو یاسق را استو نو دیم چې کندر د خلافت د سقوط نرستو دیموکراسي او جمهوریت راويستو دا تم په انګلیش کې د دیموکراسي څه تعریف کړي دا ټول خلک ته نه خبر چې دیموکراسي څه شی دی از ا سیستم اف ګورنمنت فار دی پیپل اینڈ آر دی پیپل اینڈ بای دی پیپل دا خدا تم په انګلیش کې دي چې دا داسې یو طرز حکومت دی چې د خلکو حکومت دی د خلکو د پاره دی د خلکو نه جوړ دی دا الله په دې کې صبر خاله قران وی الحكم لله فیصله او قانون د الله دی او جمهوریت وی دا د اکثریت ته مائده کې د قانون مسله ذکر کوله نو ځکه کثیرن کثیرن راوړو چې د قران مقابله کې او د اسلام د دین مقابله کې به اکثریت مخې لرازي اکثریت به چې کمندونو مخې لا راځي دې ته چې کمندونو جهالت وي د دې آیات کریمه د لاندې ابن کثیر چې کمندونو هغه لیکلي دي اوګه د عبارت لیکل د خدور وایا چې یا ابن کثیر دیکھنا ضروری ہے وهو عباره عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وزاها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره نظره وهواه فصارت فی بعینه شرعا متبعا دا چې کمنو یو قانون وګرځاو چې دوی به تابعداري کیږي یقدمونها علی حکم کتاب الله دې دغه قانون د الله د قران نه مخکې کې او سنت رسوله ومن فعل ذلك منهم فهو کافر یجب قتاله دا ابن کثیر ویلی دی فهو کافر یجب قتاله چې دا الله رب العزت د قانون خلاف بل قانون راوباسي هغه کې د اسلام جوړ هم نشته نه اب حکم الجاهلیه حدیثو کې نه راغی نبی علیہ السلام وی مبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیه الله تدریک سم مبغوز دی یو پکې داري چې مبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیه چې اسلام راغی او دې بیا په خپل خیال باندې قانون چلی او په خپل خوخه باندې او د ډیرو په قانون باندې فیصله کوي نو با حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت دی لټای غرائز ذکر کوي هو عام فی کل مئی دا حام دې باغ دا غچا کی چې یختفی غیر حکم الله چې دا الله د قانون نه علاوه په بل څه بس رواني په بل څه بسې چې کمندونو رواني نو دا باغی کې عام دی وي ابا حکم الجاهلیت یبون آیا فیصله د جاهلیت دی لټی دی جمهوریت صرف دی سیستم ته وایي چې ګنی ووټ ته ودرېګا ووټ ته کینا ووټ ته پاسا دی کینا سو پاسې دوی ته جمهوریت نه وایي جمهوریت مستقل نظام نه اب دیموکراسیت دین جمهوریت د ژوند نظام نه پاغي کې چې کمندونو هغه د ژوند هر فیصله کې استاد مرګ جوړلې فیصله کوي استاد چې کمندونو د پټو فیصله کوي استاد کټو فیصله کوي استاد هر یو څه فیصله چې کمندونو هغه کوي دا غي د لپاره قانون مقرري دا ټول قوانين بدل کړی نه دي دا چې څه دي نو دا په څه بدل کړل خو په اکثریت دې بدل کړل کنه د زنا به رضای چې کمندونو جایز کړه د جمعاتونو بمباری جایز شو علماء وجل چې کمندونو څه شو جایز شو دا په څه باندې کیږي دا په دې اکثریت باندې کیږي کنه هغه ته دین وای او رواني ورپسې او دا مستقل شرک دی او مستقل کفر دی ابا حکم الجاهلیت یقون آ فیصله جاهلیت دی لټی او څوک د فیصله الله نه فیصله کی د پاره دا قوم چې یقین کوي